ما بعد من خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه هرقل جواب رويبه أبو سفيان فی رکب من قریش په څو سرو قافله د قریش کې وکانو تجارا بالشام دی په شام کې تجارت کوو په مدته لتی کان رسول الله اسلام ما د فی هوا سفیان هغه موده کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سفیان سره نیټه مقرر کړی و وکفار قریش نو د کفار قریش سره وروسته د شاه د وینا ثم قال لترجمانه قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل د دې سینې د په باره دې سړي کې تاسو کوم فین کذبنی فقد ذبوه وما ته دروي تاسو یې تکذیب کوي فوالله لا الحياء وحيانا ويمي ان يسر عليه كذبا قال ولم تمكنني كلمه زما د وسنه وس خبره ادخل فيها شيئا چې زه داخل کوم پاره کې ځان نه غیر حاضر کلمه نه هم تپوس هل قاتلتموه تاسو څنګه دي قلت نعم ما چاو مو څنګه دي لا سم تپوس قال فكيف كان قتالكم يهو جنگ متسنگ دي دالا سم دي وسألتک هل کنتم تتهمون بالکذب دا غیر مرتب شروع شو تپوس کی دا وم دې جواب کی څلورم را بیا شوی تاسو تپوس کی دا سوم جواب کی سوم شو فذكرت الله فقد نام غیر مرتب تقوسم دي سولورم جواب سم دي وهم اتباع رسول وسالتك يزيدون ينقصون فذكرت انهم يزيدون كذلك امر الايمان دا تپوس پینزم جواش وغم ستاسو د فرمایش مطابق ځنې ملګري وایي د حدیث معنا کوه حدیث کې بحیثیت مجمعه مباحث او په حدیث کې تجزیه بحثت مجمعه د حدیث نوم د حدیث اوق د حدیث د ترجمه الباب سنوم د حدیث نور مخارج او په مخارج باندې تفسیر نه کو ماشي بر ذکر کړی حدیث نوم چې دی دې ته حديث هرقل وایي. دغه واقعه پکې ذکر ده. د حديث نه استدلال كيف كان بث الوحي ما تاسو ویلو چې د ترجمه الباب سره بچی دی په نه جهتونو راتلی شي دل طرف چې دی اثبات د نفس وحده او اظهار په شام کې هم راغې بدل حل راغله ابلاغ د وحی هم راغې د عربنا خبره عجم ته ورسېده تجزیة الحدیث، حدیث چی یو سند دی یو متن دی، سند کی خو اسماء رجال دی، اسماء رجال برای محشی ذکر کړی دی، د ابن عباس ذکر هم شوی دی مخکی، البته د ابو سفیان ذکر فتح مکی په موقع مسلمان شوی دی اشد عداوتنو د اسلام او به کلک مسلمان شو او دغنا یو سترګه هم شهید شولا په jihad کې او دا د مکی د مشرکین رئیسو مشرو پښپغمه سنه هیری دی ویزه پیشوما چې اسلام حق دین دی لیکن اسلام می په ځکه نو مضبوط شوی نو می فخر دی د پلار ابو سفیان لقب دی کنیا د پلار نومي حرب دی د نیکه نومي امیه دی او د بر نیکه نومي عبد شمس دی او د بر نیکه نومي عبد مناف دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څلورم پوش کې شریک دی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف هاشم او عبد شمس سره رونو عبد مناف به د قصي زو قصي د مرزو مربه د کلاب زو کلاب چې ودا دی ابن عمر ابن عمر زیو هغه ابن عدی زیو بغیر د علینا د نور خلفاء په نسبت باندې دیني کیو تکالیف رسول الله صلی الله علیه وسلم دیني دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کتر زوی د ابو طالب او ابو طالب چې هغه د عبد المطلب زوی لکه عبد الله چې او بکر چې د خپل نوم دی عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن خطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قر ابن رزاق ابن عدي ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر په اتم پوش کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چادي دي عثمان چې په پنځم پوش کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي چې عبد مناف دی دا ځکه اقرب نسب هرقل لفظ راغی هرقل رئیس روم چې دی هرقل دی هرقل بکسر الها وفتر را مشهور دی او په دې کې هجری قلم راغلی هجری قلم او په دې کې قرات دي هر قلم هم شته هر قلم دروم باچا چې دې ته هر قلم او د ده لقب چې دی قیصر دی قیصر قیصر خپل معنا ده چې رول مور چې مړ کېدل نو دې مور په ګډه نو دا ګیره وترل شو او دې ته ژوند دی راويست شو او دوی با په دې باندې فخر هم کوو چې ما حلول بالفرج نه دی او قیصر د لقب د هر مملکت باچین چې دا خپل لقبونه د فارس د باچا لقب کسرا او د حبش د باچا لقب نجاشی او مصر د باچا لقب فرعون د یمن د باچا لقب تبع او د ترکو د باچا خاقان دا خلک چې اوس خانان وای کنه خانان خان پلان دا خاقان نه خان جوړ کړی خان پاپی ته ککړه سپه خو خان مانا باچا او د شنګ د پار نه ایست خلک دي هغه اوس هم باچا وي مشر تاج باچا څنګه دی. د حیم حمیر د باچا نوم یمن د هندستان باچا لقب دهمی د چین د باچا لقب فغفور د زنګین د باچا لقب غانا د یونان د باچا لقب بیتوموس د یهود د باچا لقب قطون د بربر د باچا لقب جالوت د سایبین د باچا لقب نمرود دا لقب دی مصر او فرعون ورکیدو دا د حدیبی په موقع و حدیبی موقع کله مخ تراله رسول الله صلی الله علیه وسلم په صلیختم کال نبی شوی دیلس کال رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې دعوت ورکوي مجاهده ډیره وه په دې لسم کال رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړ په دې کې څه ګوریلا تعرضونه وشو ابوا ابوات منظم جنگ په دې متنه هی د بدر وشو بې واقعې د احد راله بې بدر صغرا راغې مشرکین فوج کشی وکړه په مدینه حمله کوله خندق او د احزاب واقعې راغې د خندق او د احزاب نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدل مکې ته د داخلېدلو چابيانې يې په لاس باندې وې. ځنې سر خرونکي ځنې سر واړه کوونکي چونکه د پیغمبر خو وحی دا عمره په خوب کې لري و رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ صحابه تیګی ناسو د بیت الله د ملاقات د سوال له سو کسان بلکې 1500 کسان راځي مشکل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل او خبان سور شو قصبا قصوا عذبا ورته وای کله چې په حضور حرم کې و خدا کله شو غونډه ماته کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حبسا حاج سلسیل دا الله جل شانو اشاره کړه سان د سپو شو چې مخکې رفتار الله نه خوخی پیش چې احترام د بیت الله لازم شو د مشرکین او فرعون راتلل رسول الله اسلام ته تقین د واپسې کاو یو ځل برید ابن ورقا وفد راغی رسول الله اسلام یې زوم دې راغلی دا خلک دی په قلار شي ما دې پریدي کوم نو خلک په ما غالب شو د یو کار به وشي کو نور خلق په ما غالب نشو ولې وا نور سجل کو نور خلق په ما د پکې د کم کړه کو نور خلق په ما غالب نشو زما مشری دیو مشری دا واغی فزد باندې جرګی خی راتلی اخر جرګه کې سهیل نوم یو کس راغی رسول الله اسلام نیک پالی ونی ولا سهل الله الامر الله کار آسان کو صبح متفق شلو مشرکین د جاهلیته په حمیت کلک شولو. صلح کې بسم الله لیکل کېدل. انکار یو کو چې په بسم الله کې لفظ رحمان رحیم دی جی منګه په وصف رحمان رحیم نه پیژنو بسمک اللهم ولیکا رسول الله صلی الله علیه وسلم موافقت وکړ به د رسول په لفظ باندې چیل شروع کو مونږ ته په وسب د رسالت پیژنو رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن عبد الله ولیکو ارتکاب د بعضې امورو په ځینې موقع کې عین عبادت دی ارتکاب د باج امور په دې موقع کې سي عین عبادت ولدا هغه په یاندل مشکل کاری اپ ځنیو په ځنی موقع کې عین مداهنت وی او په ځینې موقعو کې عین منافقت وی د دې ارتکاب د دې د وجه نه کېده چې دا خلک خبره ومني او د دین ماحول ویني بین رسول لفظ کټ کول دغه شانتي د حکومتونو سره موافقت کول، د دې لپاره موافقت وکړای شي چې د دې خلکو هم دین ته توجه وشي. مداهنت منافقت ځانله شی دی، لیکن په امر جایزه کې موافقت کول د دې د پاره موافقت کول چیرې د دې خلکو دی تحریک ته توجه شي او موافقت راشي دا عین فعل سار د یوم پاکستان دی چودہ اپریل دی پاکستان کی پادالول کې دوه خبرې وي یو خبره را ده چې مسلمانانو ته مستقل ملک ملاوي شي او دیم دا چې د مذهب او د نظریه حفاظت یو مملکت او بل مذهب تصور دا دو خبرې ته دا ورداشو چې دا علما د مذهب محافظین او د حکومت کوم مشران چې هغه د علماء اسلام موافقت کوونکي مقابل تخمین داو چې دا پچاس سال کې به دا علما ختم شي او نور به نه پیدا کیږي نو صرف مل بپات شي او مذهب به ختم شي او په دا پیشن بیان هم کېدلې چې پلان کې سن باندې با دا ملک تاسو نه کیږي خیر دا و چې را مذهب چې ختم شو نو ملک هم تاسو نه کیږي لیکن قربانی وشلا قبل ان کې الله دې او په سړي کې نیتونه کیږي الله د ملک حفاظت وکړي مال تاسو نه شو بیره بیره صبح نه شولا یو ملک بیا دا یو رنګ سیاسي ښکاره کېږي چې دا مذهبي خلک د مل دشمن دي. مذهب او مل په اختلاف په راغورځول نو د مذهبي خلکو د فار دا پکای دي چې هغه د ملک په حفاظت کې خپل کودري عالم تداوخی چې د عمل حفاظت وکړي نو مذهبي خلک یې کوي د سرحدات حفاظت وکړي نو مذهبي خلک یې کوي او عام الناس او سرکاري خلک چې دا غي د پاره دا پکار دي چې هغه د خپل مذهب نه مکمل ځان خبر شي نو ملک او مذهب به نه جدا کیږي مل به محفوظي مذهب به محفوظي او که یو بل نه نفرت پیدا کړ د مملکت محافظین بدا تصور کوي چې دا د مذهب محافظین وطن تبا کوي د مذهب محافظین به دا تصور کوي چې ګنې دا د ملک محافظین چې دي دا مذهب تبا کوي نفرت راځي نفرت مړه وړي په دې نو په پوه شوي افراط تفریط هم کوي افراط او تفریط څنګه نه پات د لبي انصاف معتاد ته دا یو زموږ ضرورت رسول الله اسلام دا امن د قائمولو لپاره لفظ رسول معجزه بدل یعنی کاتب خنو علی نه بدلا ورځي نو کاتب دوه شاو په دې شرط چې سکالی بزی عمره بنکې کال برازي درې ورځې به ساريږي که څوک زمنګ نه مسلمان شه منګ ته به واپس کې که څوک ستاس نه مرتد شو منګ به نه نه واپس کو اول جیل درې سوا اتا وی کې ودارش لس کاله جنګ دا محبوس شو لس کاله په دې کې دا خبره ډېره مشکله وه چې مسلمان دی کافر تاول کیږي دا ډېره مشکله او بل تر قرآن کریم تلقین هم دا دی ربنا لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا انك رؤوف رحيم خدا ملکم قانون چې دی داغه پابندي پکاري او اصول پکاري چې ملک یې پراته کړی نه دی او مهاجرین چې هغه دا وخت خبره تفصیل کړی دا او دې مې ولی دا لاحد خلاف کوي او دا دې تسلیم کړی خو دې بل شانتي کوي دیم کو بل شانتي کوي نو په ملاقاتونه به کوي وفود به جوړي وزرا سره ملاقات کوي عوام الناس په اړه نه پکار چې هغه په ځمه کې غل ساتي لا تاجب شي قلوب نه غل دي نه غیل بنه ساتي دعاګانې بغواړي خدای امن راوړي خوشحالي راوړي چې څومره نږدې کړي او اوس په دې وخت کې خلا دومره پریشانی نشته دا دریم دور دی اولنې دور د مهاجرینو تاګ زموږ ډېره خوشحالي و ځکه افغانستان آزاد شو مهاجر خوشاله خپل وطن ته روان موږ به د کوټې اغستلې موږ به سامان اغستو موږ به د هوی نه زینه معلومول به موږ چې موږ ته زو هغه خوشاله روان موږ خوشاله روان ناشنا ماحول ورسته سقوط ملو به دا هغه ورسته دورونه چې دي د افغانستان امن خراب شو دا امن د خرابې روپ وجه باندې د دیو تګ هم د پریشانۍ شو او دلته چې یو څه د چا تعلق و هغه هم د پریشان شو چې هلته ورځي او بد حالي کوي او امن نه یې واړی سره نه یې خدا من به خدای نه سوال کو او دا دریم دا و چې د وسنه دا دومره د پریشانۍ نه وي او خدای لکه سان پاتې شي خطبه هم دعا غواړی تاسو خصوصی اوقات کی دعا غواړی دا خبره ولا مګنه ځکه ولا مګنه چې په دې تباعد باندې ډېر پریشانی هندستان سره تباعد دې دشمن وطن دې امریکای من دشمنی اختیار کړی دا افغانستان چې دې هغه په شکل دشمنی نشي اختیارې دي یو اسلامي مملکت ته هغه نسبت کیږي دویم خپلولې نه دی خلکو دا خلکو موږ یې چې دا پچ بکې درې دې جنا خو الله حدیث مکه یې خپلولې نه دا دې صدر ایوب په وخت کې دی به د بټو د وخت حد باندې شروع شو نو په دې کې بهترین کار څه شی دی؟ الله ته جزا خلا او سوز کول چې یا الله ته مسلمانان جوړ او پاکستان لپاره خصوصي دعا کول چې الله دې کې دین راوړي او الله دې لا توفیق ورکړي چې د ټول عالم اسلام صحیح کفاله وکړي څنګه دعا دې کې راوړي ټول توفیق ورکړي چې ټول عالم اسلام صحیح کفاله وکړي په دې عالم اسلام دې ته توجه ده دا یو لوی طاقت دی او زمن کفاله هم کوي حرمین هم کوي بلې کوم تکلیف دي یا الله دې در توفیق